هدن للمتقین سورة بقره دا دویم سورت ده او نزول کې یاد سورت عنکبوت نه رست نازل ده دې صورت کې دو خبرې من ذکر کوتی ان شاء الله چې یو تا مقاصد سورۃ البقره او دویم تا آیات الامثال فی سورۃ البقره چې سورته بقره کې مقصد څه دی او سورته بقره کې د امثالو آیاتونه د کم کم دي ابن کثیر لیکلی دی چې بقره ډېر غټ صورت دی زر پکې اوامر دي او زر پکې نواهی دي او زر پدې کې جملې خبرې دي او قرطبي وایي چې دې کې زر حکمم دي دی وجنا عبد الله ابن عمر اتو کالو کې د صورت یاد کړو لاري عمر ابن الخطاب د په دولو سکالو کې زده کړو امام مالک الموطا کې ذکر کړی دی د دې صورت څه مقصد دی نو زمونږ مشایخ الله دې په رحم وکړي هغه وی چې د سورته بقره مقصد اثبات المزامين الاربعه څلور مسامین د صورت ذکر کړي اول مضمون توحید دا د اول نه ده تر قل من کان عدو لجبريل پورې دویم مضمون رسالت د جناب رسول الله علیه السلام او دریم مضمون جهاد په سبیل الله او څلورم مضمون انفاق په سبیل الله توحید یو وی وی رسالت دو جهاد درې انفاق فی سبیل الله څلور او دا څلور واړه مزامین یو د بل تایید کوي توحید ومنه خو د نبی په طریقې ومنه نو رسالت شو نو چې څوک یې نه مني جهاد وسوکړه او جهاد چې کې نو روپۍ به لګې په نو انفاق په سبیل الله نو زمنګ د مشایخو طرز دا دی چې د سورته بقره مقصد څه دی اثبات التوحید و ما اثبات المزامین الاربعه توحید رسالت جهاد او انفاق په سبیل الله شیخ شور کې دی برابر کې بس شیخ د اول نه د قل من کان عدوا لجبريل پورې توحید د لیس البر پورې به رسالت د یا ایه الذین آمنو انفقوا پوری به مضمون د جهاد او به د اخیره پوری مسله د انفاق فی سبیل الله دا یو قول دی چې دا مقصد د صورت دی دویم قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه وایي وای مقصد د سوره بقره څه ده هغه وای وای تقریر قواعد الدین النظریه والعملیه تقریر قواعد العلم والدین النظریه والعملیه سورته بقره مشتمل ده په اصول د علم او په قواعد د دین باندې کاغه نظری دي او که عملی احکام دي نو د شیخ الاسلام د خبره نه دا معلومیږي چې مقصد د سورته بقره څه دی تقریر اصول العلم وقواعد الدين العمليه والنظريه د علم او د دین قیدې د صورت ذکر کړې دي چې هغه عملی دي او هغه نظری دي دریم قول یو عالم یو کتاب لیکلی دی نور الاسلام په تفسیر القرآن په دې نوم باندې هغه وی مقصد یې څه دی وی بیانو معظم الاحکام الشرعیه والقوانين الشرعية من العقائد كم والعبادات والمعاملات والأخلاق من أمور الزواج والتلاشي والعدة وغيرها وای مقصد د صورت صحیح شخص لوی احکام شرعیه ذکر کړي چې هغه ته مسلمانان محتاج دي چې هغه څه قوانین شرعیه دي څه عبادت دي څه معاملات دي او څه اخلاق دي او څه د معاملاتو دي او څه د اخلاقو دي او څه د نکاحونو مسلې دي چې خزه له خاون ته ضرورت دی او خاون له خزه ته او به څه مسلې کې د طلاق هم دي چې کور نه جوړیږي نو یو بل لري چټي ورکی او به څه مسائل د عقاید هم دي نو سورته بقره کې دوی قوانین شرعیه دي چې هغه ته مسلمانانو حاجت راځي عقاید عبادت معاملات اخلاق سلورم قول چا ویلې دي چې د سورته بقره مقصد څه دی وی عرض الاسلام باجمعه عرض الاسلام باجمعه ټول مسلمانانو ته د اسلام دعوت ورکول دا مقصد د څه دی د سورته بقره دی عرض الاسلام باجمعه یعنی ټول اسلام ټولو خلکو ته د دعوت په طریقه پیش کول د سورته بقره مقصد دی پنځم قول هغه تر دې د حکمت القرآن کې دې له ترجیح ورکړې ده چې الایمان بالله والرسول ونقصان ترک ذالک او چې چا ایمان نه راوړي نو دا غي نقصانات نو بقره کې وایي مضمون څه دی ایمان بالله وی وی ایمان بالرسل ایمان بالکتب ایمان بالیوم الاخر ترغیبات ایمان ته فواید ایمان نقصان د پرېښودلو د څه شي د ایمان وای دا مقصد د صورت دی شپږم قول بعض علما او دا ویل دي چې سورته بقره کې مقصد څه دی مسأله الاستخلاف في الارض ومنهجه پزمکه کې به اسلامي خلافت څنګه راځي او د دې منهج او طریقه څه ده د آدم علی السلام واقعې ذکر کړې ده وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وای مقصد د صورت څه دی مسأله الاستخلاف فی الارض ومنهجه دا شپږ اقوال د ګڼو علماو د کتابونو نه دا موږ را جمع کړی دي خو زما خپل نظر ان شاء الله چې په تدبر د قران نه معلومیږي ان کان صحیحا فمن الله وان کان خطا فمني او من الشیطان بس که صحیح نو دا به د الله د طرف نه د يهودو شرک او د هغه قبایح ذکر کړی دي دعوت عامه څه شتا د الله بندګۍ ته او بیان د شرک د يهودو او د يهودو قباحتونه د بني اسرائيل بني اسرائيل چې څومره وایي مدینه مراد يهود دي د وجه نه د سورت آل عمران او د بقره دا فرق دی چې بقره کې يهود شرح کړی دي او ال عمران کې نصارا شرح کړی دي فاتحه کې خو عنوان څو مقصد مجویل زمن نظر دا دی معرفت الرب الله دی هو پیجاند نو بقره کې ته وی چې يهودو الله نه دی پیجاندلې دګوره د پا بندگی کړي دا ال عمران کې وی دین سوارو الله نه دی پیجاندلې دګوره د عیسی مریم بندگی کړي دا نیسا کې به ویل ګوره د عربو ظلم کړی دی الله یې صحیح نه دی پیژاندلی د ښځو د یتیمانانو سره ظلم کوي مایده کې به ویل مؤمنه ګوره ته داسې نه چې غلط شي او په تحلیل او تحریم کې د الله قواعد پرېږدې دا مقصد د صورت و د علما او اقوال ذکر کړ او زمون د تدبر نه چې معلومه ده نو هغه دا خبره و چې الدعوه العامه لعباده الله وحده وبيان شرك اليهود وقبائلهم د يهود شرک او د يهود قبائل دا سورې بقره مقصدو کدا یاد کړئ دا ډېر زیاته فائدہ لري دا آیاتونه دیتا آیات الامثال وی څه شوته وی آیات الامثال یعنی هغه مثالونه آیاتونه چې هغه کې مثال ذکر شوی دی نو من بار صورت کې ان شاء الله اول کې بل صورت مقصد ویو دا به زمونږ د درس طریقه یې ښه او بیا به زمونږ او ستاسې منهج دی چې آیات الامثال په سوره سوره بقره کې آیاتونه د مثالونو چا هډیر شمارلې دي ابن قیم یو ځای کې وی وی پنځل لستی کې لیکن هغه مثالونه چې هغه لګران دي او مشکل دي او دا دې پیژاندل ډیر ضروری دي نو ان شاء الله سبحانه و تعالی زبرا شرح کوما هغه کې بس منګ استاد سے تدبر ته ضرورت دي سوچ ته ضرورت دي چې څه وخت ضایع نشي نو تاسو وګورئ آیات ولسمتا ثم یاد دے اول آیت من آیات الامثال فی کتاب الله سبحانه وتعالی د دې مسلو هم دې آیات کې منګ او تاسو به درې خبرې ان شاء الله ډېرې مهمې ذکر کوو یو بدای چې دی آیات کې کوم لغات راغلي دي نو موږ به د الله نه توفیق غواړو چې الله د دې د شرح او د وساحت توفیق موږ لره کړي نو موږ به د آیاتونو لږ شرح کوو دویم به د آیاتونو کې تطبیق کو تطبیق بدای چې دا آیات د چا مثال دی او مثال څنګه او ممثل څنګه او دریم بمن په آیات الامثال کې معنی د آیات کو کلو خبره پاړې رو بسې به مشکل ډیریږي لکه وخت کمی به دومره نه ویلې کیږي نو موږ به سوري خبرې کوو پکې مسلهم دې مسلهم ګور لفظ د مسلې ذکر کا مسل مثل مسیل د عربي الفاظ دي او دلته مسل ذکر کدي کې یو خبره ته اشاره ده هغه دا دی چې دا مثال د کې تشبیه د ذات د ذات سره نه ده بلکې تشبیه د یو حالت د بل حالت سره ور الله وی مثال په شان د مثال دی نو مثال دی ورزات نه دی نو دې کې اشاره ده دیتا چې دا تشبیه د ذات د ذات سره ده بلکې دا تشبیه د څه سره ده د یو حالت د بل حالت سره او د یو وصف د بل وصف سره تشبیه کله په ذاتی او تشبیه کله څه په لوست کې زید کل صد زید د زمری په شان دی نو دې خدا منند چې د په شان په څلور روزي او حیوان مختلف دی نه د تشبیه صفتی ده او دې ته تشبیه حالی ویل کېږي تشبیه حالی او تشبیه صفتی کې دا مقصد دی چې د حالت د حالت سره مشابه دی نو د زید حالت مشابه دی د حالت د اسد سره پدې کې چې اسدم شجاع دی او زید دم څه دی شجاع دی دلته مسل مسل ذکر کو نو دې کې اشاره دی ته دا چې دا تشبیه ذات به ذات نه دی بلکې دا څه دی تشبیه د وصف به وصفین او تشبیه حالتین به حالتین دي اورونو دی مثال تا مسل مصرح وی کم مسل وتوی مسل مصرح زکه چې مسل مسل ذکر کړي ده کله کدای نوې ذکر کړي نو به بدیته مثال کمن ویلې یا کامن به ته ویلې خدای دلته ذکر کړی دی نو دا دلیل دی دی باندې چې دا مسل مصرح دی مسلهم کمسل الذي استوقد نارا دی آیات کې دا مسلهم یا معنا د مسل هؤلاء الکافرین مثال د دې کافرو او یاد مسلهم معنی د مسل حولا المنافقین مثال د دې منافقانو نو یا مثال د منافقانو سره دی او یا مثال د څه سره دی د کافرانو سره دی او بعض علما وایي چې دې ځکه اصل کې تقدیر دی مثلک یا محمد صلی الله علیه وسلم ومثل هؤلاء الكافرین محمد رسول الله ستا مثال او د دې کافرو مثال کما سل الذي استوقد نارا مثال په شان دا غسړی دی چې هغه ور بل کړي او لفظ د نار یو سل او پنځه څولې ځې قران ذکر کړی دی کله کله د جهنم ورتم نار ویل شوی دی نار جهنم ګناه ته ویل کیږي الله سوره بقره 221 کې وایي وای د مشرک خزې سره نکاح نه کې مشرک به دین بل او بخور لور نه ورکه دا ولی وای اولایکا یدعون الی النار د خلق ګناهونو ترابلی الته د نار معنی څه ده ها معاصی يدعون الناس الى المعاصي خلق ګناهونو ترابې دي بقره 221 دریم معنا الحرارت گرمایش تم نار وي یو څه چې ډېر ګرم شي کنه نو دې ګرمایش ته الله قران کې نار ویلې ده سورته بقره 216 په ته کې براشي او دا آیت الامثال له ان شاء الله ته به وېما فی نار فاحترقت الته د نار معنی څه ده حرارت او گرمایش پکې باغ وسیږي پنځم النار السماوي کله د اسمان نه ور راشي لکه په خوا چې بچا قرباني وکړه اسماني ور به سراته سوره ال عمران یو صدریتی کې حتا یاتینا بقربان تاکله النار انت د نار معنی څه ده اسماني ور پیره دې پیدا پیری ویلې زدی د ور نه پیدا کړې ما خلقتنی من نار وخلقته من طين بل النار دنیوی دا دنیا کې چې خلق ور بلې دې تم قران نار ویلې دي او دا سوره رعد ولس کې ده ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلیت سوره رعد آیات ولس کې ده ومما یوقدون علیه فی النار اتم نار برزخی چې د انسان مرشي او لا جنت او جهنم ته نه تړي او بی دینه دي مینز مینز کې الله ولدا ور عذاب ور کوي او په دې معنی باندې سوره مؤمن شپږ څولېخ کې ذکر دی النار یردون علیها د فرعون بارکی وای او دا د حال بارکی د جهنم ور دې ترا پیش کې دي شي اسباب الحرب د جنگ اسباب دې د قران نار ویلې دي استوقا دنا تاسو به وی وی چې دلته یو لسمه معنا مراد ده چې هغه تنار تمثيلي ویل کېږي یعنی هغه ور چې هغه په مثال کې خلق پیش کړي لکه خلک وایي څه د ور بچي وایي د پلانې وایي سم یخي وبلی وایي نو دا خلک وبو او ور د مثال کې پیش کړي نو تاسو د دلته ویو چې دلته د نار نه مراد څه دی نار تمثيلي دی یعنی هغه ور چې هغه په مثال کې پیش کیږي فلما اضاءت ما حوله خو دلته چې به دا اضاءتم زیات کو وای دې کې اشاره د زیاتوالي د رڼا ته چې سم رڼا وشي او لفظ د اضاءت چې ده د متعدی ده او د ناری فاعل ده او د ما حولهونه مراد هغه شی نه دي چې هغه چاپیره د دینار نه دي نو معنا به بدای فلما اضاءت کله چې رڼا کی د غور ما حوله هغه شینا چې هغه چاپیر د دی ور نه دی بس ور ولګي دا رڼا ولګي دا دغه د لغات ویم به روس سره ګرځم چې به آیات باندې خپو شي ان شاء الله قرآن کې وردا ډېر ګران آیاتونه دي مثالونه دا دی یو څو نور دي چې دا به وې خود دین مقصد را رسل د لږ مشکل دی به چې مقصد ته را واخلي نو به کته د قران سره تطبیق به لږ مشکل دی نو ان شاء الله مونږ به دسی ویو چې د دې مقصد هم ته را واخلو او کته تطبیق هم د قران سره وکړو او تاسو به پوي مشي چې پوي دې نشي مخکې نو ځو او دا به وې وې وې کمهش په کې تیر شو خراب څوک کې تیر شو او چې تاسو پوه شئ چې بل دې نه څه کوو مخکې به ځو ان شاء الله ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون دا ذهب الله بنورهم دا جزاء د لما ده دا جزاء د څه شي ده د لما ده دلته یو سوال راځي ذهب الله بنورهم دا جزاء د څه شي ده د فلما د لما د پاره نو دلته مطابقت نشته څنګه مطابقت نشته تاسو وګورئ ورونو الذي مفرد ده اسم موصول مفرد او دلته د نورهم دا ضمیر د جمع نه کده مفرد ده ضمیر د جمع نو تاسو دا ویلو چې موصوف صفت کې د کوم مطابقت شرط دی دغه مطابقت راغلی افراد او تنفرید تنکیر او افراد او تسنیه او جمع او تعریف او تنکیر او الله سيزونو کې چې مطابقت شرط دی نو دلته مطابقت نه دی راغلی نو د دې دوه جواب دي یو جواب دا دی چې دا الذي مفرد دی په معنا د څه شي دی د جمع دی او الذي مفرد په معنا د جمع سره د قران کې مستعمل دی نحوین چې وایي چې الذي د مفرد د فاره دی او الذين د جمع د فاره دی نو داسې د نحوینو یو کورنۍ بدعت دی نور دا دی چې د الله الذي د مفرد لم راځي او د الله الذي د څه شي لم راځي جمع لم راځي سوره توبه وګورئ یو کم او یا آیات د سوره توبه د آیات د منځ ته وګورئ واړه لا څه کوي چې چرګان هم پسې خاندي وای کلمه یو لفظ ته وای لفظ وسیان لمعنى المفردين ومفردون ومفردين طالبا وروړو ابن حاجب وشلې سره د دې نه چې قران کې ډیرو کلمو ته ټول قران ته الله کلمه ویلې ده وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا او ټول قران ته کلمه ویلې اگر کې ابن مالک یې څه جواب د سماولی غلطی ادبیه کې کړی دی وکلمه بها کلام قد يؤم وای کله کلمه په معنا سره راځي د کلام سره راځي خدای موږ د سیمو چې دا د نحوینو غلطی ده یو د هدایت څخه شوی وای وکړه چې نه حاجب هم راس پړای کړه نحوی سه وای چې علا بجر ور کوي هغه وڅور دي ټول ورځ تقریبا زوتای چې نوع اول حب د حرف جر و میدان یقین کان درین یقبه د آمد به چون و چرا باو تا و کا فلام و منذ مسخلا ربها شامن عدا فی عن علا حتا الى ودا حروف جاره دی او دا څور کوي جر ور کوي علام پکې دی او قران کې وګورئ بما عاهد علی الله دته ګور چې علی هو علیه پکار دی دلته ډیر عجیب جوابونه کوي وای دا الله نوم رسته غلې دی د چا نوم راغلې دی د الله نوم راغلې دی نو وای د الله د نوم د وجه نه دا مرفوع شو وای دا بسم الله کې د الله نوم نه دی خو به بسم الله وی وکړه د نوم د الله دی دا سیوه چې یا دا قیدی کلیین دی اکثری دی او یا دا بدد د نحوی سیر دی نحوی وی وی کلم ستوی هو المرکب من اسم وفعل وحرف بلا فائدتين چې د اسم او د فعل او د حرف نه جوړي او فائدہ کې نه وي دې ته څنګه وایي کلم ورته وایي الفیه کې به ویلي لکه ان طلعت الشمس نو ان حرف دې او طلعت فعل دې او شمس اسم دې فائدہ کې سره ان جاء زید خو یو د الله کلیم دی الله دې قران ته کلیم ویلې اعمال صالحو ته کلیم ویلې الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه د الله کلیم به پیدې نه ښه د نحوی کلیم به پیدې او د الله کلیم به پیدې نه نو دلته الذي خو نحوی سه وایي نو یا خو یو معنا دا ده چې دلته الذی په معنا د جمع دی دویم جواب چې ادا کړی دی چې دا ایستو قد نارن دلته وی تقدیر دی هغه دا دی سړی دی ایستو قد نارن ډیر ووري بلکو وها هنا رجال قاعدون اته دلته سړی ناس دی او ذهب الله بنورهم دا د هند زمير دغه رجال ته راځي دي چې رڼا ولګي دا ورڼا یو نه رستا بس رڼا د دین لاړه وترکهم او فریخی دی دیلا پی ظلمات په تیرو کې ظلمات راوړخه جمع به راوړه دغه تیرې ډېری دي کنه د شپې تیاره ده د صحرا تیاره ده د عقیدې تیاره ده د عمل تیاره ده دنیا د تیارو نه ډکه ده نو د دې وجه نه د ظلمات جمع راوړه درې څولې څه قران کې لفظ د نور ذکر دی او تقریبا څه پنځل اسمانو باندې مستعمل دی او دریش ځای قران کې لفظ ظلمات ذکر دی چې تقریبا نه مانو باندې هغه دغه دی دا مستعمل شوه دی تریخی دی دیلا فی ظلمات فتیرو کې او د ډیر تاکید د وجه نفسي وای داسې تیریږي لا یبصرون چې دوی په کې بالکل څه نه دا آیات دې دا د آیت الامثال نه دی لغات باندې کو پوه شوي کنه دې کې د علماو اختلاف دی مرګرو ډېر توجه سره کې نه لګ او چې کوم مرګره پوي نشو هغه دې سیدا الله سوچت کې زه به به وي ان شاء الله څه پیسې دې نه دي بې پیسو ویل دي نو چې پوهېدل ضروري دي ځکه موږ او تاسو دلته فهم نه راغلي ورځه ته چې ګورم داسې نه سړی ودی ودی یو ځای ته بیا وایي زه اوس پوه نه شوم نو وروره چې وده خو بیا نه پوهېږي هغه بیا زما د لیکم نه شي پوه کولی او دا یخ چې څوک دي زه به ورته ګورم که دی د پنځوس تر سلو کاله ګوري وبه چې پوه نه شو انشاءالله زه به ورته بیا وایم دې ځکه درې خبرې ډېر مهمې دي پیژندلې یو خبره دا ده چې دا مثالونه د څه مثالونه دي دا مثالونه د څه مثالونه دي او دا د چا د پاره دي مثال ناری هغه مثال چې الله د ووب سره مثال ورکړی دی او مثال مائی هغه مثال چې رب العالمین د وبو سره مثال ورکړی دی نو دا ولنې مثال ناری دی او دا دویم مثال څه دی مائی دی او په قران کې ډېر مثالونه د سې دي چې هغه د وبو او د وو ستالو لري دا ولي د وبو پیدم ډېر ده د وو پیدم ډېر ده په بل طرف ته نقصان هم ډېر دی نو تا ته وایي چې دای د ګټې طرف دی او دای د نقصان طرف دی وستا پته ده که پیدا خلی او که نقصان پسې ورځي دې آیات ته ګورئ کمثل الذي استوقد نارا دت شیشو وی وی ناری ورپسې او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبر دا مثال د څه مې یو فان راوړوي دا مثال دی مې ورپسې او کظلمات په بحر لجین یغشاو موج من فوقی موج من فوقی صحاب دا مثال دی شیخ مې سوره محمد وګورئ صلی الله علیه وسلم او دا اوس وخت په لګي کله دا چې موږ یو یو آیات راړو نو دا ډېر بشمار آیاتونه دي او به او ور او به او ور ځکه دې کې فائدہ هم ده او دې کې څه ده نقصان هم ده او به کله وڅ کله تند بلې ماته شي کپڑے پی وینځه دارنګي باغ په وکړه فصل په وکړه او که وګور اواز سي نو کور دې تبا کوي او تام تبا کوي او یا لامبو دې نه دا یاده او ورغلی یو غټ سمندر ته دې ورو دنګل چې دا زما څنګه ملمستوب کوي نو یو څو منټه بعد به به د وګو نه پړسېدلې پروتي یو غاړې ته دې چپی وي به د وګو ته ملمستوب دی ورم دغه سي دې روټۍ په پخا کا د بجلی ور دې پکې په تاسو ته ګرځي لوسپکري پی دي دا ګاړي چې دي کنه دا تیل سوزي ور دې دا ګاړي پر رواني الله دې د دې ور د شر نه وساته کله یو د ګیس پیپ لګ معمولی را کولاو شو نو زما ورور د عالم برزخ ته سم د سیر صحیح دی ځکه دې چې زلو کې خواګیم شته نه دی کې ترحم شته دی نو الله دا دو مثالونه چې یو مثال د ور څه ذکر کوي او بل مثال د څه څه ذکر کوي د وګو څه ذکر کوي دې کې دا فائدہ ده دا مثالونه د چا د پاره دي چې دا یو مثال ناری دی او دا دویم مثال مائی دی دا مثالونه د چا لپاره دي دا ډیره مهمه خبره ده دې کې هم مفسرین ډیرو سختو اختلاف کړی دی خو غوره خبره دا ده چې دې کې درې قول دي بعض علما وایي وای دا ولنې مثال د منافقانو دی مثلهم کمثل الذي استوقد نارا او دا دویم مثال او کصیب من السماء وای دا مثال د کافرو دی خدا قول مرجوح دی ولی مثال بر هغه چا د پاره بیانې چې داغه مجهول الحالتي او کافر خو مجهول الحالت دی دغه حالت خو څه دی معلوم دی نو یو قول دا دی چې دا ولنې مثال د چا وې وې منافقانو او دا دویم مثال دا د کافرو لپاره خدا قول کمزور دی مرجوح دی ولی مثال د هغه څه بیانېږي چې هغه مجهول الحالتي او د کافر حالت خو څه دی د نور په شان ښکارا دی چې الله نه مني رسول نه مني او د الله رسول سره جنگ هم کوي دیم قول ابن کثیر او ابن جریر ذکر کړی دی چې هغه وایي دا ولنې مثالم د منافق دی او دا دویم مثالم د منافق دی خو کلمه د او راوړې ده او کطیبین دغه او تخیری دی ته وای نو څه معنا تا د اختیار دی کله منافق مثال د ور سره ذکر کې نو مثلهم کمثل الذی او که مثال د وبو سره ذکر کې نو او کطیبین من السماء ابن جرير او ابن کثیر وای چې دا دواړه مثالونه د چا دي او وی وی د منافقانو دي لیکن کلمه د او د اختیار د فاره ده تل اختیار دی که مثال ما ذکر کې او که څه شی ذکر کې مثال ناری ذکر کې ک ناری ذکر کې خو ک مسل الذی استوقد نارا او ک مثال مائی ذکر کې نو او ک صیب من السما بس دغه مثال دی دا څو قول شو او دا قول ان شاء الله ټولو کې لغوره دی دویم قول دا دی دریم چې دا دوه مثالونه دا د منافقانو دي او منافقانو کې دو نقصان دي یو دا منافقان متحیر دي او دویم دا چې د منافقان یریدون کې دي نو اولنې مثال د تحیر او دا دویم مثال د خوف دا غي د پاره چې دا دواړه مثالونه د چا د پاره دي د منافقانو د پاره خو اولنې مثال د منافقي عملی دی او دویم مثال د منافقي اعتقادي دی دا آیات ان شاء الله دا زه دوه طریقې باندې وسوېما به د آیات معنی کومه او به دوی ما یاد ته وروړم ته خو تاسو به دلته په ډیر زکاوت او کوی باندې هغه دا چې لګ به ذهنونه چې تاسو ذهن شپې ته پیسه د کار کوي نو تاسو به 90 پیسه د ته واړوي او توجه به برابر کوي دا آیات مسلهم کا مسل الذی استوقد نارا یو توجیه باندې د آیات د منافقانو سره او په دویمه توجیه باندې د آیات د کافرو سره او زه اوس دا دواړه وایم ان شاء الله خو اول مثال وایم به ممثل وایم او به مثال او ممثل دا د یو بل څخه تطبیق کوو امثال القرآن دا ډېر ګران علم دی قرآن کې د سړی زړه ستړی کوي خو چې چاته یاد ان شاء الله به ته مشکل نه وي نو دا یاد کوي لږ شی لکه اولنې توجیه باندې چې دا د منافقانو سلیږي هغه د سیده مثال دی مثال ایورو یو سړی دی او په یو ځای کې څه خلک ناس دي مثال ته ګورئ یو سړی دی او دلته د رڼا بلا کړه منافقانو سره مثال لګو څه چا دی وکړو رڼا یې بلا کړه ته شروع وې ما څه ویلې ټولې وی وی رڼا یې بل کړ رڼا په پیژنې کنه اور یې سم له بل کړ خدا سړی چې دی د دسا یو کڼ کې پاتې د ماجس دی د دې چې دې د اور بل کی اور یې څک بلې کړ کله چې دا اور بل کړ چاپیر رڼا شو نو دې ته نقل له پکار دي چې دې ځان له دې نه بل لرګې بلکې هغه بل بلکې خود دا چل ونک چې وې نه کوروره هیڅ رڼا ختم شو رڼا چې ختم شو نو دې لاړ په تورتم کې پاتې شو نه څوک شته چې وته وای چې را شماله ور راکا نه د څه خپل د ور د لګولو اسباب شته دي دا ور چې بلکې چاپیر رڼا شو د قمقل ځان له ور نه ذخیره یې ساره نکړه ایستا دا ور ته ختم شو د تورتم کې پاتې شو مخ کې نشیتلې ځکه روم دی چاته اواز نشي کوله ځکه چاړه دی د بل اواز هم ناوري چې پلاني د سراشه ځکه کون دی اسی او بلا ده نو بس حالت د چاو وې وې د منافقانو دې منافقانو ویلې ومن الناس من یقول آمنا بالله ور بلک لکه څنګه چې هغه سړی ور بلک چا پیر رڼا شو دې منافق چې کله کلمه ویلې نو دې منافق که خیانم کړي دم ګټي وکړي څنګه مؤمنانو نه ځان بچ کړ د مؤمنانو صفونو کې ناسو غنیمتونه به ول ورکول خور لور به ورکول سلام کلام به مسکو هغه سړی چې ور بل کړو چاپیر رڼا شم وکنه نو دې منافق چې په خلی کلمه ویلې نو چاپیر به ځان ته څه چلو کړ رڼا یې وکړه نو کله چې رڼا وکړه د اغنه ور لاړ څه شي ته لاړ ور ته څه شو لاړ تورتم کې پاتې شو کنه دا منافق د دو منافقت الله څخه خلقو تخکارا کو یا په دې کوپر باندې مړ شو نو ګوري هغه سړی نه چې رڼا ختمه شو ذهب الله بنوره وترکهم فی ظلمات لا یبصرون تورتم کې پاتې شکنه نو دلته دا سړی ذهب الله بنورهم الله ته رڼا ختمه کړه په څه باندې په ښکارا کې دوه منافقت ده یا په مرګ د دې باندې او وترکهم فی ظلمات تیارو کې پاتې شو ظلمت د قبر ظلمت د حشر ظلمت د نار د جهنم نو د حال مشابه شو د حالت د اګ سړی سره چې وترکهم فی ظلمات لا یبصرون نه پوهیږي دی باندې به یې مګورای وتا دی ای سړی چې کله ور بل کړو چاپېره یې رڼا کړې وه. دې منافق چې کله کلمه ویلې وه، نو چاپېره فواید ورته څه حاصل شوي وو. کله چې د هغه سړي نه رڼا لاړه، نو ترکهم فی ظلمات پاتې شو که نه؟ نو کله چې د منافقت ښکاره شو، یا دی مړ شو، نو د ده حال مشابه شه د حال د هغه سړي سره چې ذهب الله بنورهم رڼا د دنیا ته ختمه شو پیدې په څه شو ختمه شو وترکهم دای د مرګ نه رسته حالت دی پرې خود په ډیرو ظلمتونو کې یو ظلمت د قبر یو ظلمت د څه د قبر دویم ظلمت د حشر دریم ظلمت د جهنم د ور وترکهم فی ظلمات لا یبصرون وای به دې الله وی ولې د عذاب لور کوي نو الله وی سم دنیا کې د حق نه کانو بکمن چاړهګانو خلی په حق نه خوځوله عمي وړاندو په سترګو باندې حق نه قتل نو الله زکات او برباد کړو نو دا آیات په یو معنی باندې دا لګي د چا سره د منافقانو سره منافق په خلی ویل لا اله الا الله دا د دنیا فواید پر شو امر وتراغه بس اضاعت ما حوله چاپیر رڼا جوړ شو غنیمتونه دی او نکاحونه دی او خپل ولین دی او بل دی او بل دی ناڅاپه یو جهاد کې د منافقت ښکار شو یا مړ شو بس رڼا ته لاړه وترکهم فی ظلمات لا یبصرون ظلمت الحشر ظلمت القبر او ظلمت نار جهنم خبره باندې پوه شئ دا مثال د چا سره ولګید منافق سره په دې توجیه باندې ورونو د الذی به په معنا د الذین سی د جمع سبی او د نور نبا دای کا ګوري نور نبا مراد هغه ظاهری ایمان ښکار کول د دی چې د په خپل باندې څه ویل دي امنا ویل دي او د ترکهن نبا مراد هغه حالتي چې هغه د مرګ نه رسته راځي فلما اضاءت کلا چې روخانه کړي دی ور ما حوله چافیر د دینه ور رڼا وکړه د چې لا اله الا الله ویل د دنیا ته دې حاصل کړي ذهب الله بنورهم رڼا ته لاړه رڼا ته څه شو لاړه دا سړی نه ور مړ شو د دې منافق نه رڼا لاړه الله یې منافقت ښکارا کړ کانون د څه شي نه د دین نه او حکمن چاړهګانو او عمر لاندو وګي د الله دین ته دی ښه سترګو باندې د الله دین ته نه دی کتلی جبه د الله دین کې نه د قزولې په هم نه ارجعون دا یو طریقې باندې مثال لګي د چا سره منافقانو سره دویمه طریقه چې دا مثال دا د کافر سلېږي هغه کافر چې هغه قران نه انکار کړي دي او د قران نه خلق منی کوي دا غي مثال ذکر کوي اول مثال به ممثل به تطبیق د مثال او د ممثل او به معنی د آیات مثال د سیدی ورونه یو منټ لګه توجه وکړئ یو شړ صحرا کې خلک ناس دي څوک ناس دي شړ صحرا ده او خلک ناس دي ناڅه په وریځ رااله تورتنونه را تیری رااله دای ته لار نه ده معلومه یو رڼا سنشته دی دوا دسه رهبر او قائد نشته دی چې دای مخ کې بوزي دا څو شولې درې شو دې کې چې ګورو یو سړی راکې اړې خ سړی و هغه سره رڼا و دې خلکو ته ویل چې راشي دې زما ته رڼا نه ځان له پیدا واخلې د سړی چې رڼا ولګوله چاپیر ترګونه څه شو روخانه شو دای دی ویلې لکه د رڼا نه فائدہ وایي دای را پاتې دا د رڼا سره دښمنی شروع کړه بالکل نه خپلو تزمن بدی شي او دستا رڼا زمون به شبه ور دی وړه د مخې سره څه شی وکړ ور د مخې سره وېس دا د رڼا والا دوته ډیر ساری کوله چې لکه تورتم کې پاتې کېږي دا رڼا خوريږي او دا رڼا واخلي او دې سالمان ویل نه تا منو او نه ستا رڼا منو سړی وشړو چې وی شړو یو د اسمان د وریځې تورتم دی صحیح ده کنه یو د شپې تور تم دی یو که خیلم کړی دا بجلی چې لاړ شي نو سمدستی په دې سترګو یو تور تم راځي رڼا چې لاړ بس دې په سترګو یو تور تم راځي بس سړی ته لاړ او دې په یو درجن تیرو کې پاتې شو دا مثال مثال د چا دی د جناب محمد رسول الله علیه وسلم او د مکی والاو مکه کې خلکو ابو جهل او امیه دا غټ غټ کافرو ظلمونو او تورتمونو کې پراتو شرک کې کوو کوپر کې کوو یو بل سره دښمنۍ نه کولې الله جناب محمد رسول الله راولې نو څوک راولې نو جناب محمد رسول الله علیه السلام محمد رسول الله دعوت شروع کو اخو رڼا وکړه اضاءت ما حوله چاپیر خلق رڼا شو سلمان فارسی شو ابو ذر غفاری شو دا د دنیا د ګټ ګټ نه مؤمنان راتلل او مسلمانې دلبا نبی علیہ السلام د مکه والا او ته ویلې د مکه والا دا دین رڼا د ځان سوالې بس دې ظالمانو د نبی او دا غي درنا څه چل وکړ دشمنی شروع کړه بس محمد رسول الله مجبور ک په دې باندې چې د مکې نه منګه وشو ذهب الله بنورهم الله ته رڼا مدینه ته بوتله وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او تورتم کې پاتې کړ او دا تورتم او تیاره په دون وګد شو وګد شو وګد شو چې په بدر کې الله د تور لاندې وشرمول او الله تبا او برباد کړ په دې توجیه باندې د الذی مفرد ده او د نار نه مراد دعوت د ایمان ده او د ظلمات نه مراد دلته هغه حالت دنیوي د دی ده او دا به د مخکې عظمت د قران سره ولګي چې ذالک الكتاب نو به په معنا د آیات د شیشي مثلهم مثال سای محمد رسول الله او مثال د دې مکی والو کما سل الذی پشانتا د حالت دا سړی دی استوقد نارن چې بلکړې ډیر ورلا د دې نار څخه مراد دی وی وی دعوت د ایمان فلما اضاءت کلا چې روخانه کړو دعوت د ایمان ما حوله چاپیر دنیا د مکینا د مکی والا اوس دښمنی شروع کړه ذهب الله بنورهم بوتل والا د خپل رڼا چیرته بولې وا ها د مکینا مدینه ته بولې وا ځکه علما وایي و یو متعدی په باب افعال دی او دویم متعدی دی په حروف جاره باندې کله چې متعدی په حروف جاره باندې وای دي کې ډیره مبالغه ای دي کې څه شي ډیره مبالغه ای اصحاب به څه معنا بوی ته دغه او ذهب به څه معنا بوی ته سره د هغه مفعول او د ماخذونو دا خینا نو ذهب الله بنورهم الله ته رڼا بولی و وترکهم او پریخیو په ظلمات په تیارو د بی دیني کې لا یبصرون چې هیڅ نه لیدل نورونو کا آیات منافقانو سره ولګي نو الذي به په معنا د څه وی وی د جمع او د نارن نه به مراد څه هغه دعوه د ایمان ده دی او د اربعات ما حوله نه به څه مرادي هغه پایدې دی تا او د صحاب الله بنورهم نه به یا ښکارواله د منافقت دی او یا مرد دی د کوپارو سره نو به بدای چې مسلو ک یا محمد ومسلو هؤلاء نو الذی به په معنی د مفرد سي او د نارن نه به دعوت د ایمان مرادي او د اطاق ما حولهونه به چاپیر دنیا کې ایمان خورېدل مرادي او د ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او دویم دا دی چې مثال هغه چاله بیانېږي چې هغه څه مجهولي او کافر چې دی نو دا څه دي دا خو معلوم الحالت دي خو که مثال د کافر وسه شي نو دا به د ابتدا د صورت سره لګي چې عظمت د قران دی وترکهم او پریخی دیلا فی ظلمات پتیرو کی لا یبصرون چیسنینی الذی یا مفرد یا جمع ګورئ استو قدمان ډیر وری بل کړي یا د نار نه مراد دعوت ایمان د منافق او یا د نار نه مراد دعوت د چا د ایمان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او پسې روسته ورشي اضاءت ما حوله په اول توجیه باندې د دینه باندې د منافقت پیدې مرادي چې په ایمان دې منافقانو ته څه پیدې حاصل شوي او په دویمه توجیه باندې خورېدل د دعوت د محمد رسول الله په ټوله دنیا کې او ذهب الله بنورهم یا نور د منافقانو مراد ده چې الله نبی ته وحی وکړي چې دا منافقان دي او یا مړ شي او یا د دینه هغه نور د ایمان مراد دی چې مدینه ته لاړ ظلمات نه که منافقان مراد شي هغه ظلمتونه د مرګ نه روستا او که کافر مراد شي نو بیا د مکی ولا او کفر نه لا یبصرون سبنی سمن کانه دی معنی هم سمن او عم بکمون چاړاګان دي او عم ړاند دي دم یو قسم له مثال دی په مثال کې دې د مثال په مثال کې وای څنګه دې اولنی آیات چې دی دې کې مثال ذکر کړه د ور سره دلته ول مثال ذکر کړي د سترګو د غوږونو او د خولې سره او دا درې مثال دی یو د دې کافرو مثال په شان د کڼو دی لکه څنګه چې کوم څه نه اوري نو کافر د الله دین نه اوري دیم مثال د دې مثال په شان د چاړاګانو دی لکه څنګه چې چاړه خبره نشي کوله نو دا کافرم په دین خلنه خوځي دریم د دې کافرو مثال په شان د رندو دی لکه څنګه چې وړون څنینی نو د قشان څه د کافرم څنینی نو په یو توجیه باندې د تته مد مخکینی مثال دا او دا مشتمل دی په څو مثالونو باندې دریو باندې شبه الله الكفار والمنافقين بالاصم او ورونو د صمون او بکمون او عميون کې تنوين شته کنه دته تنوين د نوع د پاره وي صمون د کانه دی په یو نوع کانه دو د انداز دین نه او بکمون اب کم دته وي چې خبرې نشي کولای د چاړاګان دی په یو قسم له چاړا کې دو باندې او عميون دا لاندې په یو قسم له څه شي باندې وړاندې کې دو باندې فهم لا يرجعون دین را ګرځي بیرته حق ته د مقام پوری یو مثال ختم شو او ورسره زمنن درې مثالونه وو تقریر کوي چې د لسو بجو پورې ان شاء الله به درس شروع کوو